سمایلو درکې خدای د پاره به تورې تمهید د ابراهیم علی السلام امامت ذکر ک دا د هغه د پاره تمهید جوړی چې اصل کې د عالمی خلافت ابتدایي تصور ابراهیم علی السلام نشورو شوه او بیا د ابراهیم علی السلام اولاد کې دو شاخونو دا ذمه داری هغوی ته حواله وه یو بنی اسرائیل او دویم بنی اسماعیل بنی اسرائیل په دې کار کې ناکام شو ناهل شو د خپل کرکوتونو د وجه الری کړې شو او دغه ذمہ داری او کار بنی اسماعیل ته حواله شو نو د ابراهیم علی السلام دا واقع درسل د ابراهیم علی السلام د امامت تذکره د پاره او دا رنګ بنی اسماعیلو د تمهید د پاره راوړه پدې کې څه خبره مونږه کړې وي یو پدې رکو کې کمی خبری دی عام شوه وي پرون خود دغه بنی اسرائیلو د امامت خلافت او بنو اسماعیلو په جنګلو د پاره س تمهیدات مونږ ویل یو خو د بنی اسرائیلو عروج او زوال د دې ذمہ داری وا تاریخ د جهاد د موسی علی السلام دور کې ونشو یوشع علی السلام کو ریاست قائم شو بیا زوال راغې بیا د طالوت جنگ د رسل د آزادې جنگ او د تشکیل دی نو د ریاست جنگو دغه جانشین داوود علیه السلام شو هغه خلافت قائم کو سلیمان علیه السلام راغی او هغه عالمی خلافت کو بیا ورستو نه اهل رااله او په دی باندې سوال را هغه نه اهل مخ کې ذکر کړي چې دیوس اهل پاتې نوش نه د دنیا قیادت کولی شي نه شریک کار کولی شي او نه ما تحت بل خبره دلته یو باس دا زمونی اسرائیلو تاریخ اغا د ابراهیم علی السلام امامت امامت ستوي چې الله رب العزت وتویلی انی جاعلک للناس اماما د څنګه امامو امام چا تویل کی لفظی معنی خو دی کنه مقتدا ته وای یعنی هغه چاته وای من یقتدا به چا پس چې اقتدا کی خدای ابراهیم علی السلام امامت داسې سه د جمعه امامت نو دا عالمی امامت مفسرین نورم خبرې کړي چې د امام دی نو ولې د ته امام وي معرف القرآن کې یا نور او په دې وجه دا امام دی چې وګوره سوره مذاهب والا دي د خپل مقتدو مشرګنی يهوديت عیسایت اسلام تر دې چې هندوان هندوان هم د ابراهيم عليه السلام د تقدس قائل باقاعده په هندوانو کې د ابراهيم عليه السلام مستقل مجسمه د دغه عبادت کی نو معرف القرآن کې موتی شفیع سے لیکلی چې دا دغه امامت شو کنه ټول مذاهب خپل مشر غني وې دام سید خو لیکن دا چې د سیندی صاحب په فهم او رائے او تفسیر سره ویلی شنو ال سړی ته پته ولي چې امامت څه شی دی د ابراهیم علی السلام او دغه د چې مخکې مونږ لړن لړن ویلو ابراهیم علیه السلام تقریبا سسلور زره کاله مخکې عراق اور کلی کې پیدا شوی دین مخکې دنیا یو لعنت کې مبتدا و چې صرف الوهیت د غیر الله او انبیا چې سونه راغلیو د دین مخکی داغي دعوتی کار توحید فی الالوهیتو او سطح د دعوت قومي وه قومي سطح دیو جن انبیاء چې کلا بیان تقریر کوي یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم وي نوح علیہ السلام صالح علیہ السلام هود علیہ السلام ابراهیم علی السلام چې کم دور کې راغې نو هغه وخت کې دنیا دوه لعنتونو کې مبتلا و یو انساني الوهیت دویم انساني حاکمیت دو شي نشو هم د غیر الله په عبادت اختو هم د غیر الله حاکمیت منا او باغې اپ مسلط سیندی صاحب ته کلا انساني اولوہیت او انساني شهنشاهیت حاکمیت لعنتونه دوی شو بل طرف ته د دعوت سطح هم غټه شو ځکه چې د الله اسلام دین چې راغلو په دې ځان پوهه کې چې په هر دور کې د الله د دین نوم څه دی اسلام دی ها هر دور کې د الله د دین نوم اسلام د آدم علی السلام دور کې د نوح علی السلام د شعیب علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام تر دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین سره اسلام اسلام اسلام قران نه وای کم ځای دی نه نه نه هم دی خدا خو دقه دین بیا مونږ یادو دا اسلام چې دا الله دین یو دین دی دا الله دین یو دی ها د موسی علی السلام شریعت جدا د عیسی علی السلام شریعت جدا د محمد رسول الله سلام شریعت جدا شریعتونه دا جدا جدا خو دین د ټولو یو دی دین د الله یغی کې تبدیلی ناراضي هر دور کې د الله دین یو دی شریعت جدا دی فرق څه دی فرق دی کنه توحید دا دین دی مونږ دا څه دی دین دی روزه دین دی دا ور په تمامو کې شته توحید رسالت قیامت باندې ایمان جنت دوزخ دارنګ په اعمالو کې مونږ روزه حج زکات اخلاقیات حلال معاملات حرام رضان ساتل دا ټول سي دینی شریعت سي شریعت بیا په هر دور کې د پیغمبر په دقه دین باندې د عمل طریقه شریعت شي اوس مو یې مونږ دې کنه نو مونږ دین دې خو د موسی علی السلام په زمانه کې د مونږ تعداد طریقه یو شان و د عیسی علی السلام په دور کې بل شان و او زمونږ په دې نبی علی السلام دور کې بل شان شو نو دا طریقه کار شریعتی او اصل دین دینی ٹھیک ده کنه دا یوی نو دین یوی او شریعتونه جدای دیو جن دا خبره د ناپوهی چې باز خلک وای دین موسوی دین عیسوی دین محمدی نه نه څه دین د پیغمبر نی خدای الله دی دین الهی دی ا شریعت وایا شریعت موسوی وسایش شریعت عیسوی شریعت محمدی دین محمدی نه شریعت شریعت جدا جدا دی او دین یو دی هغه هر دور کې اسلام دی دا خروست خلق پکې بیګاړ پیدا کی نو يهودو ته چې خپل بګاړ پیدا ک تحریف کو نو يهودیت شو مذهب ته جوړ شو عیسایانو عیسایت بل بل ک بل بل ک بل بل اوس زمون دی دور دین ته بس اسلام وای کنه او دا شریعت هم د محمد رسول الله سلام کم یو دی د اسلام والا شریعت باندې مشهور شو دغه چې په دې وخت کې د الله اصل اوریجنل دین او شریعت چا سره ده مسلمانانو سره دی وجنه د مسلمانانو دی دین ته او شریعت ته دنیا کې اسلام ویل کی ورنه غمخ کې خپل دورونو کې سو اسلام خو بګړاو پیدا ک دغه شی نو بهر حال خبرم دا کوله چې دقه د ابراهیم علی السلام په دور کې لعنتونه دو شو او د الله د دین کار د قومي ستنه بین الاقوامی تر د کمای چې د الله د دین چې دی اسلام چې هر دور کې اسلام دی دا صد محدود خطه علاقه قوم د پاره نه دی ځکه خو د زماني ضرورت او آبادی محدود و انسانیت کمو نو بس کلی پورې علاقې پورې و دا چې څونه انسانیت پیلاوي ده دنیا کې او د ابراهیم علی السلام دور کې دنیا پیلاو شو نو بس اوس د قومي سطح نه و بین الاقوامی ته خامخا رسی اوس د یو کلی علاقې په کار کار نکېږي عالمی کار وکول غواړي ناولنې پیغمبر د ابراهیم علی السلام چې د هغه کارونم دو شو توحید فی الوهیت توحید فی الحاکمیت رد شرک فی الوهیت انسانی الوهیت باندې مراد انسانی شینشایت باندې مراد او ورسره دا د چې د قومي سطح سره سره بین الاقوامی سطح ذمہ داری ملوش دغه وجه ده چې ابراهيم عليه السلام قران کې کلا قوم سره لګیا دی دا کوم پهلو ده توحید فی الوهیت او کله نمرود سره لګیا دا څه دی توحید فی الحاکمیت دین مخ کې وګوره چرته پیغمبر بادشاہ دربار کې بنی ولاړ اولنې پیغمبر د بادشاہ دربار کې ودریږي ولی ذمہ داری غټه شو دا انساني شنشایت ردم په د باندې راغی او بل دام وا چې تر اوسه پوری دنیا کې کوم سیاست چلی دا اقتدارو هم قومیو د نوح علی السلام د شعیب صالح علی السلام د دې دور سونا حکمرانیان وی کنه نو سرداری وا قومي سردارانو خانان غټانو ملا ملا ملا ملا قال الملأ الذين اما لو ټول د ابراهيم عليه السلام دور کې چې کوم حکمران راغله ده نو هغه د علاقې نه ده هغه عالمی حکمران دیو جن دنیا کې عالمی حکمرانان چې کوم تیر شي پکې او نمرود هم نه نمرود ډیر لوی خطه باندې حکومت نو زکه الله رب العزت پیغمبر لکارم بین الاقوامی دعوتم بین الاقوامی او حاکم دربار کې هم اودرو ځکه د دوو لعنتونو ردمو او د قوم سره سره دا بین الاقوامی کار نه داغه د پاره د سوکړل ځواني فلسطین کې تیرا کړ اور کې خو پیدا شو نمرود سره مقابله رااله اور کې واچول شي داینه بعد هجرت وک انی مهاجرن هجرت یې وکړ حران فران ته لاړ د عراق اورنا او د حران فران نه بیا فلسطین ته را ځوانې جونې فلسطین کې تیر کړ د الله په حکم بیا لاړ جزیرة العرب ته مصر ته بلکې تاریخي روایت ته نور الله خبر ده بعض مورخین لیکلي دي چې ابراهيم عليه السلام یورپ او هندستان تم راغلی وو والله اعلم خو تاریخي روایت الله ګرځي کنه کار یې سره اوس بین الاقوامي دا د مصر او د جزیره العرب او د فلسطین دا سفر خو یقیني دی خو د قران او سنت نه معلومي د مختلفو علاقو کې چې ګرځي او هجرت کوي د د پاره کوي چې کار یې سره علمگیر شوی دی عالمی شوی یو زوی اسحاق علی السلام کنعان کې کینو التاو او بیا دا غزو یعقوب علی السلام یوسف علی السلام دی مصر ته لاړل په خپل مصر ته لاړ او رواره لوط علی السلام مشرقي اردن ته ولېګ مشرقي اردن چې په دغه لار باندې د ایران عراق او د مصر تجارتي قافلې تلې راتلې او دقه لار د یورپ دروازه هم ده نو یورپ په چا کنټرول ک ولې هغه وخت کې درې برازمه کې انسان آبادو درې برازمه ایشیا افریقا او یورپ دغه یورپ طرف ده دا آباد دنیا نو الله په حکم اسماعیل علیہ السلام زوی او خزا ایشیا تراولېګل ایشیا دا کنه حجاز د عیشه علاقې په دغه کنټرول کړ خپل مصر ته لاړ او بیا نو سه کړوسه مصر ته یوسف او یعقوب علی السلام لاړ زوی کنعان کې کینو فلسطین کې او رواره بوتن اردن کې کینو اردن لار ماوي د ایران عراق د مصر تجارتی قافلیم دي او دقه دا اردن چې دا د یورپ دروازه ده نو یورپ په دغه طریقه د یورپ دروازې کې کې دریوان اطراف چې کم دا وخت د آباد دنیا او نه ابراهیم علی السلام په ذریعہ الله پاک ا کنټرول او بیا چې کله مکه ته راغې نو کار ابتدای خو د علمگیریت ته کنه علمگیر کار دی بین الاقوامی نو دلته به بیا د دې تحریک چې کوم علمگیر د اسلام تحریکو دا غي یو علمگیر مرکز بیت الله په جوړ اشاره دیتا و چې روستو بدار غونډي کې دی زیت دا به د ټولي دنیا مرکزی دی کنه دی نن ټول عالم نو دغه مرکز به تعمیر ک دا د ابراهیم علی السلام امامت شو امامت اداره ځکه چې بیا څومره انبیاء علیهم السلام راغلي دي د چې کم کار شروع کو د دواړو لعنتونو رد او د قومي سره بین الاقوامی دیتا نوم ورکړی شو ملت حنیفیت نورستو انبیا ټول په کم ملت شلیدل په ملت حنیفیت موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام نبی علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داوود علیہ السلام دا ټول داسې په دغه ترتیب را روان په ملت ابراهیمی باندې را روان او دغه کار قومي سره بین الاقوامی او دا اولوہیت د غیر رد سره تشینشایت او حاکمیت رد نو ابراهيم عليه السلام د روستو تمام انبيو دا اسلام د کار د بین الاقوامی سشو امام دا مطلب د امام انی جاعل کل الناس امام اغا د عالمی کار کار نبوت او کار خلافت ابتدایي تصور الله چانه شروع کې ابراهيم عليه السلام نو دا بانی د دې تصور دی ځکه دا څه شو امام د امامت ته مړه دا نه جې جمعه ته امامت او یادانه چې مړه ټول خلک یې مني څه خبره دا خبره ده اصل سیندی چې کوم وای دا د انی جاهل کل الناس اماما د امامت د ابراهیم علی السلام نو یو خو امامت معلومول بل خبره دلته هغه دا چې دې رکو کې یو سو خبرې وي رکو باندې خو موږ تفسیر وکړه چې رکو کې سو لست نقطې وي موږ وي امتحانات هم ذکر شوي دي په ابراهيم عليه السلام ځکه د امامت غټو نو داغه د پاره امتحانات هم ډېر غټ سیندی صاحب هم په دې رد کوي چې بعض مفسرین ویلي دي دغه سنن عشره یادې امتحانات دو کنه لکه نکونه کټ کول او حلق د عانه او مسواک او مزمزه او استنشاق دا مړه ماشومان هم کوي دا سه امتحانات دي دا نه دي ټیک ده چې دغه سنت دي خو لیکن امتحان نه امتحان ادا سي امتحان دی چې هغه د امامت سره لایق دی هغه امتحان ناغه بیا خول دی وی غټ پینځه خبرې دی مړه د امتحانو چې قران ذکر کړي تاسو به درسونو کې بل زمي یو باطل سره عللیلان مقاطعه دا د باطل سره عللیلان مقاطعه او برات د استقامت چې قران تذکرہ کوي ابن له بنیانا آبادی جوړ کړ اورته غرزو او یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراهیم دغه نه استقامت او ورته دانګل درم هجرت ال الله ټول عمر دی غریب د هجرت او مهاجرت زندگی تیر کړ دا چې داسې د دونه دنیا باندې ګرځي نو دی به چېرته په ارام ناست وي هغه وخت کې خو دا جازونه نه وو ګاډی موټر یې کړ غریب ټول دا ټوله دنیا پیادل والې ده او چېرته به هغه زمانې سو خو خر ټټو او نور بس ډېر عجیبه مورخین لیکي چې تقریبا د چې خپل خزه بچی مکه کې کینول نو د هغه کین شام نه شام نه سلور پینځه زله خو سفر کړي د تګ را تګ کړي سلور پینځه زله د شام نه مکه ته تل راغله شام نه مکه دا سي آسان ځای نه دی او پیادل چیش دارنګ مصر ته تل لسانه خبره ده شام بل بر اعظم ته وړي لګیا دی د شام نه افریقې ته مصر دا رنګ دا ملکونه ګوري نو دا اسانه خبرې نه دي نو امتحان بل هجرت نو ټوله زندگی سوا مهاجرت هجرت لکه وی کنه قال انی ذاهب الی ربی سیهدین زم الله دا پا او سلورم اغا اعتماد علی الله په الله دون لوی اعتمادو چې خپله ښځه شیرخوار بچی په بیابان وادي غیر ذی زرن کې پرېښوستل دا ډېر لوی همت او توکل غواړي اعتماد اسانه خبرې خزو بچی را روان کړي بچی د پيو د غیګ ماشوم او بیا کم بچه هغه بچه چې ګیره سپینه شوی دا په بډاوالی پورې بچینو الله نه جړا جړا فریاد چې ولې ورکو یو سیل ته بوزا هغه خبرې نه دي او مونږ کیسه ورو کنه دا خو چې پاغر اغلی غته پته لګی دی چې دا سونه سخت خبرې دي او بیا داسې زیتم نه چې چرته آباد مکه خنن مکه د آباد ده کنه هغه وخت خو وادن غیری زیزر د کعبیم پکې پته نه لګي هغه هم دیوالونه نړیدلې دي سیلابونه پراغلي دي خورو کې دفن نه تنگ وادي ده داسې دا خو اوس مکه کولو شو او تراشل شو د قصې تنگ دره ده دنه ځای اته پته مونږ و چې دلته بیت کل محرم نه اهو هموار پروت دا سې ځای کې پریدي خوراک سکاک نشته یاره دا لوګي تندې نمړ نش خا دره دا برد خوشا غرونه دي زناور مات نکی یا چرته په ظالم جابر انسان رانیش خزا ذات او بیا ماشوم بچي خو بس الله ولا غټ زړونه ور کړی و انبیا ولن سانه خبره نه پری دی د امتحان نه مړه او پینزم بیا چې هغه بچي کله د منډه تړلو د خبرو شو او بوډا سپینګری پلاری او زوی ځوان شي نو پلارو ایدا مې مټ شوي اوس په دمشم نو حکم شو چې زوی لال کا سونه غټه خبره ده یره د ابراهيم عليه السلام افرین سغټه سینه نه ده سونه غټ کارونه سړی وته حیرانی انبیا عجیب خلق او زوی ته یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک نو دا ګران خبرې د امتحانات دي ځکه د عالم امامت ولا ورکاو کنه عالمی نو ځکه وایزه بتعالی ابراهیم ربو بی کلمات دیو جن معلومیږي چې قیادت آسان کار نه دی قائدین به داسې سخت نه تیریږي الا به حقيقي قائدی کتیر نه شنو غپ نه نه زمونږ دا خو تیر شي نه دي کنه په تیار راشي حکمرانان شي قائدین شي دي غریبانان سپېچ زکه خو را لاندې د رعیت سره د کارکونانو سره قدر ني په تیار راغلی په تیار راشي دا زمون شیخ صاحب شیخ زنجان شهید رحم الله به مخکې ما ویلو او چې درې شي نه دي چې کله په وراثت شي خرابيږي یو لیډری دویم حکمرانی او دریم پیری موری دي ای به وګوره د دې خان ملک نه ده دا سرمایدار دا بچي اکثر قمقلی دا غټو خلکو بچی نی د خوخيار نیوی قمقای او د غریب سړی بچی او خيار وی دا ولی وی وجه دی چې د دې غټ سړی بچی چی کنه سرمایدار وغیرہ اکه ارس کوي نو نوکران چا واه وای سونه خشته خبره وکړه هغه غل دړولی دی خشته خبره وکړه نوې جوړې بس سیم نو په دې واه واه شاباس ادقه سي قم قلبي وقوف لويش ناوی جوړې زه سیم دا خلک دی لیډرانو سره هم داسې کوي لیډر یې سه اولی کنه دی واه واه واه واه او لیډر وای جوړې ما هډر لې طریقارو لیډران دی داسې اسمان ته خيږي او وی د غریب سړی زوی نه که معمولی غلطیو کی کنه ها ته شکل ته ګور پلان کې داسې خلک یې قمقلا پلان کې اجا خلک داسې اوټو کی روټو کی هغه خيار شي اداغه خيارتو بیز دکی نو ګران کاری نو دیو جن لیډر هم دغه سره کوم لیډر چې لاندې د کارکونه نه دا سره نه خط کنه او په تیار داسې په چتره راغې د لیډر مو آیو نه د لیډر دی اثر لاندې د دې کارکون د ریت احساس نشته ا بادشاہ کیسه وکنه یو ملک وی قات راغلو پویګه قحط قحط راغنو باچا وزیر بار وخت لګي او قات ته څه چل بکو نو شاهزاده او یا شاهزادګي ودا خبره وروي دي یادي قات قات کوي نو باچا ته وای چې پلار تا چې دا څه چل دی وی قات راغلی وی قات څه ته وای وی غله نشتا ها نو چې غله نشتا نو وروجي دی خوري پولو دی خوري اوس ادا پدې نه پويږي چې لکه ها اڅه وای غله نشتا پولو دی خوري ولې خپایې دا زموږ د ملک هم دا حل دی لیډرانو سلی دی دي ها دوس بجلی لاړه ګیس نشتا ترانسپورت مسلې دي مثلا وبنشتا بلونه غټ غټ را روان دي مزدورکار غریب ټول ورځ منډه کله دیاړي ملو کله نه چې ملو شوا نو 1500 زر روپے وګټلې او دلته په کار سونه دي په 2000 کار نه کیږي ادا سپي اغلتا کینټ کې وګوره سرکاري زینو کې وګوره ای بجلی تلل نه پیژني چې بجلی تلل څه ته وایي ګیس نشته دا خبره د ذهن کې ناراضي دا چې اولګران شو ای اولګران څه پیژني چې څه ته وایي پلان کې شی بازار کې ګران دی نشتا دا نه نه نه پیچ نو د سره د سره د اعلان عوام ریت زره هم احساس نه دا لیدلی نه دي دا لیدلی نه لیډر باندې کارکونی نه تیرا نه کارکون احساس دی نه پیچ بس هغه په چتره راغلی ناشتي غریب سپی کی دا چې د لاندې نه دا تکلیفونه سخته ارسوینه وګوري نو د سر د قوم د کارکون ماته غمی دمون لوبه دا د پاکستان کې چې ټول په چتره اوس بلاول دی کنه غریب سلی دی دی ها ټماټر سره خبره کړې و ټماټر اوس غریب ټماټر پس پی ټماټر ګران شو ارزان شو پسودي درځه نه اچرته عمر کې ټماټر دکان نه راغستی نه ځکه وي ټماټر درجن په دې څه پوي اخو په یورپ کې پیدا شو دلته یورپ کې لاړ یورپ کې په بنظیر چرتغې کې نه دی غسته مور لیدلم نه دا مور خدل ته سیاست کاو او هغه د لندن په سور د ویل کی کوم هاوسی بیبي هاوس کې لوي شوی دی هغه چې سغوستی دي نو شل کسان وتا تیار حاضر ولاړ غریب پدې سب اثر بدریت او د عوامو سه ساجي دا سې د نور لیډرانو مکسر داسي دا ما سیاسي یاد کړل کله کله مذهبیم داسي شي غریبانو سره د احساس نه چې لاندې کارکون سي د کارکون سختی، قربانی، اخلاص، مینا، محبت، تکلیف، تکلیفونه پیچنی دا نه څه خبري نو دا بنیادی شی نو بهر حال خبره ما دا کوله چې د لیډر د پاره سو د تعلیمي لیډری ورکول نو ځکه وې زیب تعالی ابراهیم ربو به کلمات دا سختې بنوي تیر کړي د عالمگیریت او عالمیت او د عالم او د خلکو احساسات نشو مان باندې دار څه تیر کړل چې ټول نه تیر ک کنه نوز د دنیا د هر چا احساس د سره بیاو نورسته خو چې خلیفہ رضی بم داشي نو دغه سه خلفای راشدین مو در سره تیر شوی نو والی خړلیو ټکولې خړلیو جنگونو کې شامل شو لګې تیرې کړې تندې تیرې کړې نو چې ابوبکر عمر او عثمان علی په خلافت کینی او ماویہ احساس به د خلکو کړ عمر سه خو نه جاړي هغه بش ټول شپه ګرځیدل ریت باندې چې ریت ته څه تکلیف ني ولې هغه خپل د احساس کړی دی کنه مخ کې نه چې کړی دی دارسي لیدلې دي نو هغه ګرځي د شپې ګرځي چې ته تکلیف یې مانه به الله تاسو کوي دی ویلیو که د فرات په غاړه یو کوتره سپه کوتره مړشي د لوګې نه مانه به الله تاسو کوي اثر دون غټ احساس او دون احساس وی شام د تلو چې واپس راته صحابه وسره دي نو د صحابه کې صحابه ته تاسو لګو درې یو ځای کې پړا وچو پر لار لګو درې سره راځه ما پسې څوک مرز اسې صحرا واغې ته روان شو ځان لذي زی زی زی په دې کې صحابه کرام یاره دا سړی چرته لاړ امیر المؤمنین یوازې سوکو ته سونه وی نقصان صحابه کرام علی رضی الله عنه بل دې دوه ورپسې د چې ورغله د ګوري د شمخ کې تلې د خیمه په سیرا کې خیمه کې دنه بډای نه استا اوهو زه دې خزینه نیم خبر چې زما د خلافت په حدودو کې په صحرا کې خزه بوډه دا ور سلام علیکم وته مورې د دې ملک بادشاہ سوک دی عمر دی کنه ها تا لیدلې ده ما نه دی لیدلې ته څه خبره یره نور نیم خبر خو چاوي چې دا سه شام ته تللی دی کی دی شو سو واپس شوی نو ورته وی څنګه سړی دی خسړی دی او زما ته پوسې نه دی کړی زما ته پوسې ایو ته مور ته نه څه خبر دی هغه چې پدې صحرا کې په ځنګل کې بتناسته یوازې خیمه کې ځم په تپوس نه دی کړی چې دا بس خوري سبس کی نه وته خبر نو کنه نو چې دا سه شام ته ته نو په کار د شام ته تلو واپسې کې ما تپوسو کی نو بیا ورته غوي چې عالم الغیب نه دی اوی لوه الغیب نه دی عمر له پکار دی چې حکومت کوي نو د خپل رعیت تپوس وکړي حکومت کوي نو د خپل رعیت تپوس دی وکړي نو ورته ته خپه یا زه ته خپه نو ته په سبا تی راضی شي کومر تا راضی کین مړه غپ ملګوا او نه خیر زه د عمر د طرف نه خبره کوم اخر اخر غالبا سوزره دا سه درهم یاد کړ بس کدا راکی نه او ورته مور دا دلا ز در کومه عمر ناراضی شه په دې کې دا خبرې شروع وي ډېر مکالمه شو دا خبرې کیږي چې بده کې خزه بس پدې راضي شو چې دقه د صحابه کرام را رسید علی رضی الله عنه بوډه سره د خبرې شروع دي پدې کې دی ورته وایي چې ښه که چرته دغه زر روپۍ دله دی درکي د عمر نو ته به معاف کې یا قیامت کې خو الله ته دغه شکایت نه کوي وینه بکو پس دا خبر شروع وی چې علی رضی الله یا امیر المؤمنین در پسې ګرځو چې یا امیر المؤمنین بوډه حیران شو دا څوک دی وی دا امیر المؤمنین بس زمکه نه خپې نه وی زمکه او تخت یا امیر ما ته پتا نه و نه نه نه ستا حق خدا دا ما سربوس لیکل کې ما ته به لیکې چې د قیامت په ورځ په عمر زما سه حق نشتا او زما طرف نه دی ما ثابت ورشه سې لیکل روړ سنو سرمنه پیدا کړو وی لیکل چا به په دې دسخط وکړ چې عمر ته به د قیامت پر ورځ د الله دربار کې شکایت نه کی دا سی وی خلفا چې د یو خزه چې لوري دنیا سیرا کې نه سره غ سره غم دی وي د قیامت پر ورځ سینا الله زما شکایتونه کې چې عمر زما ته پوسنه دی نو دا سی وغي د ارسه لاندې نراغلی خلکو ځکه په الله امتحان کوي په دمانه فاطمه هن قال اني جاعلك للناس اماما بهرحال نو دغه ابتلاات امتحانات دا چې ډېر واقعیت دي عجیب عجیب چې خلفا داسي ښه لیډران داسي قائدین ویلفیر سټیټ جوړ کړو فلای ریاست پای کې عجیبه زما بیا شی بیا رانه خبره بل خوازي خوایزب تعالی ابراهیم ربو بی کلمات بل دې حکمرانی ستوي سیاست ستوي ښا نو خلکو اقتدار کورسه زنده آباد مرد آباد صرف زمامه دی وایا دغه لیډر او حکمرانی کړه اقبال وای وای سروری در دین ما خدمتګری است سروری در دین ما خدمت گری است زمون په دین کې سروری لیډری حکمرانی ستویل کیږي ها خدمت گری است دا د قوم خدمت ته ویل کی دغه قیادت ته دا سیاست چې د قوم د خدمت جذبه او دا د چې نه ځانو پاله او ځان مخکې کا او ځان لرا غونډه کا دا سروري نه ده دا سیاست نه ده دا حقیقت کې قیادت نه دا قائد نه نو دلته ماوي چې دې ځکه امن او معاشي خوشحالي او دارنګ قال لا ينال عهد الظالمين عدل دیو جنا دام سیندی سے وای چې سماجی ترقی او د یو ملک ترقی دا غي د پاره درې اصول درې خبرې کومه معاشره کې کم سماج کې او په کم ملک کې چې دا درې خبرې وي نو دا به ترقی یافته او کامیاب ملک او معاشره یو نظام عدل د قانون بالادستی اشاره دې ته ده قال لا ينال عهد الظالمين ظالمانو ته د امامت د عهد نرسي نه امام به اغي قائد به اغي لیډر به اغي چې هغه سکی ظلم نه عدل قائم کی نظام عدل او د قانون بالادستی وی د قانون بالادست بنی اسرائیل قانون بالا د سیمه نه ای څه چلو کا ای قانون کې هیلا قانون کې انکار د وخت د عمل په وخت کې دا چلونه شروع چون چرا د قانون بالا دست او دویم شی امن لکه دی واقع کې قال رب قال ابراهيم رب جل هذا بلدا امنا امنا امن د معاشره او د مل د پاره ځي امن ستوي یعنی سیاسی استحکام سیاسی استحکام ته وي امن ته وي هغه ملک ملک دی هغه معاشره کامیاب ده چې پای کې نظام عدلی یعنی د قانون بالادستی دویم امن سیاسی استحکامی او دریم معاشی خوشحالی معاشی استحکام بکی هم بیانای نوې دا ورزق اهلو من الثمرات اهلو من الثمرات دا درې خبرې دي او د دې ترتیب دا دی چې کله عدل امن برازي امن چې راغې معاشي استحکام او خوشحالي برازي نن پاکستان کې وګورئ غټه مسله پاکستان سره معاشي مسله ده قرضونو بوج بار ګرانی حد تر رسیدلې غټه مسله ده د پاکستان ولی دا وجه دا د امن نشته او سیاسی استحکام نشته سیاسی استحکام شته سیاسی استحکام پیژنې څنګه جنگ شروع دی د دې لیډرانو او حکمرانانو دقه سي ملک د سره سیاسی استحکام نشته امن هم نشته او چې کوم ملک امن ني کاروبار تجارت څنګه وشي معاش څنګه مخ کې شي نو معاشي استحکام هم ختم شي او دا امن پس راځي دا بر راځي په نظام عدل باندې پاکستان کې د قانون بالادستی نشته نظام عدل نشته عدالت خرسي د الله والا نظام عدالت والا نظام هم نشته عدل راضی د الله په نظام او چې د الله نظام او عدل او قانون بالا دستی او رااله نو لاندې به بیا امن او سیاسی استحکام راشي او چې راشي معاش به طریقې کوي معاشي خوشحالي به راځي معاشي استحکام به راځي او قران د دغه تذکرې کوي دلته وګوره درې واړو وي دا درې واړو د دغه ته اشاره شو دا درې اصول شو عدل امن ماشي خوشحال او دغه رنگ د مکی والا تذکرہ الله رب العزت کوي سورته نحل 112 کې ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانهم الله فازاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وګوره نقشه راخ دو خبرې دي مکه یادای ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه امنه مطمئنه سره امن او یاتی حارس کو هر غدم من کل مکان سیاسی معاشی استحکام او خوشحالی خودی سوکړل دی فکفرت بانعم الله دا الله کتاب توحید نظام راغلو اے پریخو نو چې کله نظام عدل ني قران ني توحید ني نو فازاقه الله لباس الجوع والخوف ماشي خوشاله په ځای باندې ماشي تنګی رااله او د امن په ځای باندې خوف را پاکستان نه پاکستان جوړ د لا اله الا الله د پاره چې نظام عدل وبکی هغه نظام عدل سره په چتر چیتر سال په دې ملک کې دی لیډرانو د حکمرانانو او اې د مذهبي لیډرانو غپو لگاو سنجیدګي سره ولا غور نه کا غپو لگاو چل ولې وکړه خپل اقتدار، کرسۍ، مشرت، لیډري، امدن، عزت دی قربان نه که ورله ای بچ که خیر د اسلام سره چیر څه کیږي نو دا نتیجه شوه چې امن په خوب بدل شو او خو معاشي خوشحالي په جو لوګي او ماشي تنګه بدل شي نتیجه ده د قران قران سورته قریش کې مې کنه قریشو تذکرې نه وکړي لیلا فی قریشی لا بهم رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت دا فليعبدوا رب هذا البيت سره عدل توحید ٹھیک شو فليعبدوا رب هذا البيت حدیث کې مرাজি حدیث کې د بخاری روایت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ راوی دی بخاری کی راضی نبی علیہ السلام فرمای سلاسن من جمعهن فقد جمع الايمان درې شي نه دي خصلتونه دي دا چې چا جمع کړ ځان کې نو د ایمان جمع ک بس ایمان کامل شي وګوره دقه درې خبرې چې څنګه د معاشره او نظام اجتماعیت د پاره دي نو دقه درې خبرې فرد د پاره دي فرد کې بم دادري فرد کې بم دادري معاشره او نظام کې بم دادري او د نظام خبره وا اوس راشه فرد ته وګوره فرد د پاره نبی علیہ السلام ای درې خبرې چا جمع کړې ایمان کامل شي یو الانصاف من نفسک ګور اصحابي ته وای فرد ته وای الانصاف من نفسک چې تاکي عدل او انصاف علی نظریه ته انفرادي تور هم ځان له خپل ذات کې څه شي عادل شي انصافدار شي فرد بم انصاف کوي عدل وکي او دویم وبذل السلام للعالم وبذل السلام للعالم ټول عالم ته سلام یعنی مطلب څه امن او سلامتیا قائم ولو د ټول عالم د پاره د امن او د سلامتیا سفیر جوړیدل دا فردم ولی خیر الناس مین په الناس ولی المسلم من سلم المسلمون من لسان یدی بل د پاره د د zarar سبب نه د امن سبب خلق د نه پامن شي او دریم نبی علیہ السلام وی والانفاق من الاقتار انفاق من الاقتار ایک لګم د انفاق کا وس مطلب دا ماشي خوشحالي شو پاغه خپل کې بلم سی سوک دا درې خبرې ال تمراله عدل امن او ماشي خوشحالي فرد کې بم دی معاشره او نظام کې بم د ابراهيم عليه السلام د امامت په بیان او ذیل کې د قدرې خبره وکړې کړه یو بسی ظلم نظام بنی په د امامت او خلافت کې سبي لا ينال عهد الظالمين دویم بسی امن بی رب جل هذا بلدا امنا او معاشي خوشحالي بی ورزق اهلو من الثمرات دا درې خبره دي دا اصل د نظامونو معاشرو جوړېدو ته اصول دي درې بس دا کور کې دی کور کې عادلو نه امن برای شي جنگ جګړې به ختم شي او چې کله جنگ جګړې ختم شي ماشي خوشحالي هم شروع شي دا بس ارزه ده فرد کې کور کې معاشره کې ملک او نظام کې دا درې اصول دي د ابراهيم عليه السلام نه دی واقع نو دا یو باسمش اوس راځو بلی خبره لا هغه دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د اسلام مسله د خلافت دا خو د ابراهیم علیه السلام خلافت وک اسلام کې د خلافت تصور پای باندې ست تفسیر هغه دا د چې د اسلام پرو سره خلافت حکومت مخکینی انبیاء علیهم السلام چې څومره وو نو ای چې به موجودو نو دا بوا مخکې موږ د بنی اسرائیل تذکرہ کې ویلو چې په خپل بسو فیصله کول ابا حکمران خلافت حکمرانی به اثر کله کله به ضرورت نو خپل جانشین به مقرر لکه طالوت چې هغه پیغمبر مقرر ک قوم به کله ویلی مونږ له بادشاہ ضرورت ده نایب بیا مقرر حدیث کی راځي نبی علیہ السلام فرمای قانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیل د انبیاو بدا بنی اسرائیل سیاست کو سیاست دا انبیاو کو نظام ولا چلو حکمرانی کولا سیستم دا غی لاس کو کلمہ حلق نبیون خلفو نبیون یو پیغمبر بلاړ الله به بل راولې خو سیاست باغ دور د چا پلاس کی بنی اسرائیل لاس کی زمون تاریخ هم بګوار نبی علیہ السلام نه بعد چې خلافت راغې نو دا خلفا او وواړه صحابه کرام سو صحابه حکومت کړي خلافت پډول لاندې گورنری خډې روکړي و وو صحابه کرام حکومت کړي خلفا راغلي سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان ذنورین سیدنا علی مرتضی اور پسې سیدنا حسن رضی الله عنه د علی رضی الله زوی شپږ میاشت سیدنا معاویه رضی الله عنه او سیدنا عبد الله ابن زبیر و دا و صحابه کرام نو دا و انا صحابه کرام علماء کنو علمان کنو دینه بعد بیا روستو هم چې کلا نور رالل بنو میه بنو باز دا ټول علماء اکثر دغه رنګ گورنران چې به د صوبې لګیدل ابا به یک وخت هم د جمعات خطیب امام هم به گورنرو ولی گورنر به خطبه نه وي خطبه زرداری ویلی شي نواز شریف خو چې عالمي خطبه ووي د جمعې مونږ به پړاو کی ایله سوره اخلاص نو ورزینو نه هري مونږ نه ورځي نو ټول تاریخ د اسلام کې دقه علما گورنران دي صحابه کرام گورنران دي سیاست کار د چا دی حکمرانی ها دا عالم کار دی جاهل په دې سپوي او کاغه کوي نه بیا د مغرب غلامی هغه جمهوری ګندا دلانتی نظامونه بیا راولي دا خو د علماء د لاس نه ووت ټیک ده او بل خبره ده چې یو جمهوریت په لار باندې موجوده نظام باندې سیاست موږ نیو قائل خو لیکن سیاست کار ته چا دی علماء دی دا زموږ ورسه ده ها همغه دې دا څه خپ آرام یو طرف ته کړیو دا غوړې ګوتې منوړې دا کار د دې دی کانت بنو اس کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء دا نو بهرحال دا چې بنی اسرائیل به سیاست کو د انبیاء علیهم السلام او بیا نبی علیہ السلام سوئی دا دا یو نبی به تبل برات خو و انه لا نبی ابادی دې تذکرہ ولې وکړه انه لا نبی ابادی خبره دای د سیاست شروع ده او ان اولانه نبی آبادی دای پس منظر کې وای کنه چې د بنی اسرائیل او انبیو سیاست کو نو او ز سیاست کوم خو دومره ده چې مخ کې انبیو پسې به نبی راتنه داغه جانشین بشو خو ان اولانه نبی آبادی معنی بعد پیغمبر ناراضي چې هغه زما د نبوت او زما د سیاست خلیفہ شي څه به وي؟ وسیکون بعدی خلفاء انبیا نشته خو خلفاء به راځي نو هغه کار نبوت نبوت نه کار نبوت او کار سیاست خلافت به هغه سنبالي او دا خلفاء به لګ نه ماشاءالله وی فیکسرون ډیر زیات وي سونه ډیرو چلیدل 1200 سال خلفاء چلیدل صحابه کرام عین آباد بنو میہ بنو عباس عثمانیان دنیا تاریخ ډک دی ټیک د کمزورې او پکې تلی راغلی بازو کې خو لیکن خلافت خو چلیدل دی نو ګورا خلافت نبی علیہ السلام زمانہ بعد بسی خلافت دی خلافت نظام به چلی ها بیا نبی علیہ السلام سوکړل داوا چې نبی علیہ السلام وې زمانہ بعد به خلافتي او یو حدیث کې راځي تاسو چا چې ویلي مشکات وغیرہ کې چې نبی علی السلام وی اول به نبوتی بیا به خلافتی اول بسی نبوتی بیا به خلافتی نو بیا به ملوکیت شي ملوکیت صرف بچیان بشي ځکه دانن سبا دا به بیا راځي او دا به بیا ظالمانه می تاسو له حقم نه درکې دا حالات په وی در باندې راځي خو بیا بروستو سی شي بیا د عیسی علی السلام زمانہ کې بیا سی شي خلافت شي بیا د عدل او د انصاف نظام بشي واپس هغه دویم راوند بدا اسلام شروع شي کنه دویم راوند نو بهر حال خبرم دا کولا چې نبی علی السلام نبوت نه بعد خلافت ته نو خلافت سلسله د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه شروع شو خو نبی علیہ السلام دا وکړل چې خلیفہ په خپل نامزد نک د کې نقطې دی وجه ها یو ځلوي مرز وفات کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارکه ام المؤمنین عائشه ته وې رضی الله عنها چې ورشه پلار او رور عبدالرحمن ته دی आवाज کا زولا لیکل ورکم چې زمانہ بعد به خلیفہ سو کی ابو بکر خو بیا یې وې چې زه پرېدا سوچ یو کو پرېدا پرېدا ولی ویا بالله والمؤمنین الا ابا بکر الله هم د ابوبکر نه علاوه بل نه غواړي او مؤمنان هم نه غواړي بس هسي به مغي نو ګور دینه معلومه شو چې پیغمبر وی خلافت بئی خو خلیفہ خپل مقرر نه ک اشاره وکړي خو مقرر نه کړ د خلیفہ انتخاب چاته پرې خو امت ته پرې خو امت بیک دا اصل د شیعت او زمون جګړه دا غي ته ما اشاره وکړه روس پر اعظم یو خبره نو بکر صدیق ش. نبی علیہ السلام په دغه مرز وفات کې ام المؤمنین ته وې بهوشي به بار بار رات خلک انتظارو د مانزه ټیمو نو چې اوش کې براغه وته وی صلی الناس نبی علیہ السلام ته وونه یا رسول الله بل ينتظرونک جموش و خلکو منځو کو یا رسول ستا په انتظار بیا به وش بیا به وبرا باندې واړی او دس کوم دو درې سلور زله داسي وش اخر وی ته سوال جواب ولګ ابو بکر ته چې مخ کې نو ما وی چې خلک به سبا وای چې دا پیغمبر نو ویلې د پلار د د د پاره دا خبره دا لور کوي نو یا رسول الله ابوبکر خو نرم زړې سړې دستانه بغیر به پدی موسله سنگ ودریږي او برداشت نکړي شي نو عمر ته جواب ولیک خو بیا نبی علیہ السلام ماته نه بس عمر تو ابو بکر تو نو ابو بکر صدیق ته حکم شو چې ورشه منځو کا نو ابو بکر صدیق بیا مخکې شو نو د نبی علیہ السلام په ژوند کې سو وخت سو ورځې ابو بکر صدیق جمع ورکړ دا مې اشاره ودی تا چې پیغمبر په ژوند کې په امامت صغرا باندې ابو بکر مقرر ک نو امامت کبرا بم د ابو بکر صدیق اشاره وي خو انتخاب په خپل نه کوي ای وجه بیا داوا چې آخر نبی علی السلام وفات شو نو بکر صدیق خلیفہ شو خدا ابوبکر صدیق د خلافت د پاره درې مجلسونه منعقد شوي دي درې مجلسونه خلافت څنګه راغلو درې مجلسو او شاه ولی الله محدث دیلوی ازاله الخفا ان خلافت الخلفاء دغه کتاب خ کتاب د په خلافت مسله باندې د خلفاو او ای وی صحابه کرام ته د خلیفہ مقررول وجعلوا من اهم الواجبات خلیفه مالمانه مالا معمولی خبره نه وا دا سوا من احمل واجبات وا د وکر صدیق د خلافت د پاره د خلیفہ مقرر لپاره ډېر لوی اهتمام شوه ولې ته پته وجه خلیفہ مقرر بغیر با دا دین دا نظام نه چلی دی وجه نه جعلو من اهم الواجبات دا دای په نيز اهم واجباتونه او ام المؤمنین وتویلمو چې بعد نبی علی السلام نو ریدلی پیغمبر به ترغه نه دفن کیږي سو پوری چې خلیفہ نی مقرر شوه دونه هم مسله چې امت بغیر خلیفہ او امیر نه او نن دا سیکولر لیبرال خلک یا غامدی دغه فکر والا غامدی وایي چې په اسلام کې د ریاست او په اسلام کې د خلیفہ تصور نشته د خلکو رسته جوړ کړ اون غټ جاهل الته امریکا خوشاله یورپ خوشاله ولې خو د خلافت او د اسلامی نظام خلاف دي کنه او خوشاله ولول دا نشته وای دا ورسته د خلکو شروع دا د اسلام تقاضا وی نه ده چې اجتماعیت ته څه شي مقرر شي او اسلامی نظام دی وی او خلیفہ دی وی موعده سي دي کانت بنو اسرائیل تسوسم الانبیاء او دا سری چې نبی علی السلام لیکل ورکم چې ابوبکر به زمانہ بعد حکمران او خلیفہ او داسې دي چې شاه ولی الله وی جعلو من اهم الواجبات او ام المؤمنین ویلو چې پیغمبر ترغه پورې نه دفن کیږي سو پورې چې خلیفہ نه مقرر دا وجه وجه نبی علی السلام وفات کله ده پیر پورز سټم تقریبا تقریبا 10 11 بجو ټیم کې نه کې وفات دفن کله ده بت پرس ولی ټول عمر وی تاخير مکوي اسرو بالجنازه او دلته لګیا دی پروت دی سوجه وی یو پکې وجه دام خلیفہ نو مقرر څنګه چې ابوبکر خلیفہ شو بیت او شو نبی رسول الله دفن شو زر بیا دفن شو بس راغه بیت او شو اخیری جنازه او مونږ او دعا په دوکړه او دفن کوي ختم وجداوا چې خلیفہ او حکمران ولی وی کنه د ولی نه پس بیا بل چا د جنازه اختیارم بند جنازه هم ختم شوو دفنم شو نبی علی السلام نو بهر حال ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت اداوا یو خو وجداوا د خلافت چې د قران سنت ډېر احکام داسري چې هغه د نظام او حکومت نه بغیر عمل ته نه راځي راځي دا چې د سیاست سونه احکام دي سیاست مدني چې ورته مو وایو دا د قوت نافذه نه بغیر کیږي نه کیږي ضروری خبره یو خلیفہ ده نو خلیفہ د پار عالم کېدل ضروری دی وعلم آدم الاسماء دا او دویم د خلافت نظام قائمول دی هغه د پاره قوت نافذه پکای دی نو ډیر احکام د شریعت داسي چې هغه په دې موقوف دي بل د صحابه کرامو د نبی علی السلام اشاراتونه بعد دا صحابه کرامو سریحی قولی اجماع د ابوبکر صدیق په خلافت باندې موجوده دې خو امت اجماع ده چې خلیفہ به حکمران به صریح قولی بیتونه ذات خیم واستویم چې څنګه صریح قول کړی دی ټولو صحابه کرام او اجماع د صحابه کرام د چا په خلافت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او ما وی دې د بار مجالسو نو درې مجلس شوی وجداوا ډیر لوی غم راغې په صحابه کرام نبی علیہ السلام وفات وړه خبره خونه پیغمبري محبوبي داغه کې کم کمال داسي د چې پاغه کینو کینن نن دچا ډیر محبوب پلار استاد مرشد مرشي سهلتی داغه برداشت کولی شي مونږ خو د شیخ کابلګرام رحم الله هغه مرګ تر اوسه پورې نشو برداشت کولی چې دا خبرې کو بالکل زمون کیفیت بدلیږي دا سورلسمه صدې مې مرشد او استاد دا سه کمال والو چې نن پورې مونږ جړی نو بیا د محمد رسول الله سلام جدای دا ډیره ګرانه وسوابه کرام دون غم دنیا کې په صحابه کرامو نه راغله کم چې د نبی علی السلام په جدای راغله دا وجه وچه عثمان سر نیولې دماغ کار پرې عمر زلان هوې برداشت کول نشم کوچوي چې محمد رسول الله سلام وفات ته سر وام بدوره دا حالت کیفیت ته ټول صاحب کرام داسې حالت کې دا پیغمبر غمو داسې ډېر خدا سه حالت نو دغه غم یو ده پریشانی ده صحابه کرام مسلیم پیدا شوه ډېر زیاته نبی علیہ السلام وفات سره مسلې پیدا شي لسته مسلې پیدا شي هغه یو یو مسله حل کولو نو ګرانې مسلې وي ډېرې مسلې اول خدا مسله وا چې صحابه کرام پریشان دي پیغمبر وفات التا منافقانو پر پیغنډا وکړه پر پیغنډا مو صحابه کرامو کیفیت دا ده اخوا پر پیغنډا شو مسند امام اعظم کې روایت دا پراپیګاندا وا هم ابو بکر صدیق په ځای نشتا خو سار چې جمع ورکړه نبی علی السلام نه اجازه ته سوي زما طبيعت خدای لاړ شي الاړ دغه یو خزه مدینه کې وا بل خزه اوالی کې کړي وا والی منه بار چرته باندو کلو کې نو په دغه ورځ لاړ سار مانځنه بعد نه پس چې اطلاعات لا او بیا غرات نو وخت پکې ولګید نو صحابه کرام را جمع ده دغه پریشانی ده عمر تور لاس کې نیولې ده سو دماغ کار نه کوي چا سر نیولې ده د چا ګنګ سم شوه ده خلینه خبري نوزي دا حالات دي د صحابه کرام ټول داسې حالت او دا مسلې پیښش ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چراغ نه غلاړ د ام المؤمنین کمرې ته ځکه لوري و ام المؤمنین ناستا ده نبی علیہ السلام باندې صادر و غیره چولې شوی دی چې دی ورغه نو صادر ته لریک خکلیک وی جړل او دی وی چې تب تحی و میت پیغمبر په جنم خوشبودار وی او په مرګم خوشبودار پیغمبر پیغمبري او بیا روت بار جمعات کې حالاتو قتل خلکو وتوي پراپیګاندا شوی دا عمر ولاړ دی تورې نیولې دا بنوي چې پیغمبر د دوه وجونه وي یو زما دماغ نه مني مو وای نشم برداشت او دویم څوک وای چې هغه منافقانو پراپیګاندا وجه چوي مړ اسنه څوک مرتد نشي نو ابوبکر صدیق هغه نرم زړه انسان الله دلا په دغه رسول له همت ورک حالانکه عمر ډیر مضبوط سره و خلیفہ کېده کنه بس الله په امتحانات را وزړې ولا غټ هغه نرم زړه ابوبکر را روان دی عمر ویلی کینا اکینا ناس مسوخت منبر دغه خطبه وی مشهور او دا آیات وی ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل او دا خبره وکړه من کان یعبد رب محمد فانه حی لا يموت ومن کان یعبد محمد فان محمدا قد مات او کله باز والله ان محمدا قد مات وفات ته بشر عمر به پراته دا وګوره قران وای خدا مطلب نه چې مونږ به حوصله شو حوصله ویل ورک عمر جلانو هدایات چې اورید مې جوړه اوس نازل شي خیال نی توجه نی بس وی زما ذهن کاروک چاو پیغمبر باندې هو رښتیا مرګ راځي هغه براته دغه مسله وا د سره خو دا ماحول کنټرول ابو بکر صدیق قربان ده او ابو بکر په نازک وخت کې امت سکی کنټرول کوي هغه نرم زړه ابو بکر او صحابه کرامو ټول باندې غمو خو د ټولو نه غټ غم بچي نه ابو بکر ام المؤمنین ځوان جینې کونډه شو ای غټ غم دا د پیغمبر محبوب پیغمبر د دې محبوب ډیر لې غم دویم غټ غم په ابوبکر دی چې اومې لور کونډه شو سخته وخت ده او هم محبوب لار دنیا وکر غونته نږدې تعلق خدا بل چانو کن خو قربان د پور او د پلار او د دې لور نه چې په دغه سخت حالاتو کې دا لور او دا پلار لګیا دی د امت مسلې حل کړي قربان پلارل ته مسله حل کړه دلته چراله پیغمبر کفن دفن غسل قبر دا مسلې د اختلافي مسلې شروع شي قبر بارو با سودن نو باز قبر کې شق کو کو لحد کو کپڑے پیغمبر نه وباسو که سره د کپڑو غسل ورکو دا ټوله خبره نو یو یو مسله پلار او لور حل کړي نو ام المؤمنین وی نه پیغمبر ویلو چې پیغمبر کم ځای وفات شل ته دفن کی کپڑے وباسو نو باسو نه دې متاره आवाज او شغیبی مو واس دارنګ شق لحد کو او بکر وی بس دو کسان دی ورپسې اتلو لګی چې کم مخکې راغې لحد والا مخکې را ورسید دا سیدا یو یو مسله یو یو مسله سوم المؤمنین او سه پلار حل کوي لګیا دي قربان دواړو سخ وخت لګیا دي د امت مسلې حل کوي او بیا دینه بعد دعوت ام المؤمنین وی چې سو پوری خلیفہ نه نو پیغمبر باندې دفن کی پیغمبر باندې دفن شي چې کله خلیفہ او داغه جانشین مقرر شي نو دیلا په دې مسلو کې دي چې الته یو مجلس منعقد شو چاغی ته سقیفه بنو ساعده وای دا یو باغ دی د انصارو اوس هم شته مدینه کې باغ یې غټ بورډ په لګېدل دی لیکل پی شوی دا بیر بوزعه چې تاسو یادوي دا په دغه باغ کې و ای لیکلی دی په بورډ باندې مجی نو وینه لګدا سه بار لاړ شي سړی التا انصار را جمع شو او وی وی چې له پیغمبر وفات شو نو اوس خو به پیغمبر مشر امیر اوس به مونږه خپل امیر مقرر ځکه وطن خدا وی دی کنه نو خامخ دا خو یو فطری خبره چې چا وطن دی نو مشر به اوس پاکستان کې پاکستانیان هم دي افغانیان دي نو لکه د پاکستان صدر اعظم هم پاکستاني افغاني خو بني کنه اصول او طریقه دا ده نو دوی را جمع شو نو چې کیناستل پدې کې ای خبرې شروع کړ سوق به اميري سعد رضی الله عنه سعد بن عباده مخکنه سردارو ا بیمارمو اناسته او نور انصار لګیا دي دا خبرې کوي سوق پاسی داغه فضائل وای ټولو اتفاق مو کچ بس سعد بن عباده با خلیفه او امیر په دې کې یو صحابي دی عمر رضی الله عنه ته چوي چې دغه سي ایپا سقيفه بن سعاده کې راجم دي د خلافت مسله حل کړي اوی ها مونږ نیو ابو بکر شتاو بس ابو بکر صدیق آلته لګیا دی دغه خدمت کې عمر د لاس نه ونیو او بيد الجراح وسراو پلار کې یو بل صحابي دی ابن منذر هم سره ملوش او ته دوی چاوي خو او بعدا دا سعد رضی الله عنه امیر مقرر وی ابو بکر صدیق د ماشوم غوندې د لاس نه ونیو او دا عمر منډه منډه ابو بکر ځان پسې راکاګه او هغه بداوه اکثر بداغه نه لنګ یا صادر وی صادر تلان دې زوړن او دلکه د ماشوم نیول عمر جلان هوې ما پلار سوچ کو چې د بوزم انصارو تبداویم سات تبداویم د ابوبکر اهمیت فضیلت چې خلیفہ بدای وی تقریر می خطا یارک او چې څنګه ال تور سیدم په باغ ورننه وتو نو صحابي یو پاسی فضایل وای انصار د سات سات ناس ته بیمار دی تقرری کړي د خلا بیت نه دی شروع کړي نو پدې کې ورو رسید چې څنګه ورو رسیدو نو یو بک چې وردن نشو نو ما چې زه تقریر شروع کوم وې بکر ماته چې کینه خدای پاک زیکین ولم او خدای مشر تابعدار و خدای مشر ماته چې عمر کینه ما چې دی به اوس څنګه لکه د خپل ځان باره کې وای دا خو بوله زه خبره کوم وی زه کینولم ابو بکر صدیق تقریر شروع وی د سات فضایلی وی د انصارو خې یاد کړل دا سی تقریر وکړو ای مطمئن کړ خو بیا دا غینه بعد سات تمخک وته وی انصار وره دا مسله چې دا د مدینه نه ده تاسو مغالطه وش دا د مدینه حکمران مقررول نه دي دا د ټول امت مسلمه حکمران مقرر د جزیره العرب مقررول دي او سات ته وی ته تنشي یاد چې اورس پیغمبر وی او تناس وی چې الائمه من قریش اول هغه یا اعتماد یاد نه وي به سوچو کاو یاد شو د پیغمبر مطلب داو چې دا تمام جزیره العرب او بار خلق سیوا د قریشی خلیفہ او سردار نو بلچا نه مطمئن کیږي د قریش خپل حیثیت نو ټیک د تاسو بشه خدای خدای مدینه مثلا نه خدای ټول امت ته هغه وی سید نو بیا یو خبر او کړه ځا منکم امیر و من امیر یو بسال شي مز امین پیغمبر دام ویلو چې یو وی دیم را پاسې د ختموي یو به د حکومت اختلاف انتشار جوړي بس اپ پويش چې پويشو قربان د انصارونه ساده را پاسې او بکر صدیق نه لا سنیو لا سکه وی انتم الامراء نحن الوزراء قربان انصارو په خپل ملک به سوګدا سیو کی هم پر دې سړي ماجر لبور کی او تاسو به امیران او مونږ بم وزیران بس بیا عمر رضی الله عنه بیا التا ناس انصار بیتوش دا یو مجلس بیا چې التا نرالل نو دلتا مجنوبی تر اور رسیدل نو په منبر بیا ابو بکر صدیق پاسید دا خبره وکړي بس جماعت کې چې سونه خلکو نو دویم بیتوش دا عام بیت دا دو مجلس شو او دا غینه بعد چونکه د نبی علی السلام خپل خاندان لکه عباس رضی الله عنه هاری رضی الله خو خدمت کې دنه مصروف غسل ولدی ورکو نبی علی السلام نو علی رضی الله تعالی عنہ بیت نو کړي په دغه موقع ادن نو نو دا سې درې ورځې پورې هغه بیت نه دی کړی نو ټولو کړی د نه دی کړی او د بیا یو ګیلم وا بخاری کی راځي چې ټیک د ته خلیفہ خو لیکن کم اس کم سمان خمرای غسل پکارو نو ته ابو بکر بیا ویلو چې ته ورته هنګامي حالات لکه دا مون قصدن نه دی کړی خپل ته خو انصار لګیو خلیفہ مقرره نو مو مخامخه هنګامي حل راځته او تالتا په خپل مسله کې مونږ هم سټول نو تلې خو مونږ دوا عمر ز په منډه کړم او ویتلم خو بهر حال نه دا ګیله کړي وا نو ابوبکر صدیق وتويستا ګیله دا زده له کور ته درځم نو وتوي کور ته راځي خو غوري عمر بزان سر نه راولي عمر نه یریدل کله عمر بنه راولي आवाज به راځي عمر ابوبکر ته نه زمبه د سره اخر ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته بس تمزه زم نو بیا ورغلو به ګیله میله ولا لری کړه نو بیا یو مجلس بیا وشو درې ورځې بعد نو پای کې علی رضی الله عنه پاس اوې نه زده خلافت دا وګیرم نه دا چې زده وکر خلافت نه منم خو زه مصروفم او دویمه وجه دا و یو ګیله حق خو مې و چې لکه موږ نه هم سره غسل غواړو ناغه بیا وکر وی چې وجه دا نو بس هغه بیا هم بیت وکړو دا درې مجلسونه د ابوبکر صدیق د خلافت منعقد شوی په دې طریقه باندې بهرحال دا خو مونږه د دې د خلافت خبره وکړه اوس یو عنوان بل پاتې د خلافت او امامت د شیعو د سنیانو نو بیا خبرې کوو قولو قولی هذا